مجادله حشر ممتحنه صف جمعه منافقون تغابن طلاق تحریم دا لس صورتونه دي او ترغیب ال جهاد کې دي او د انفاق کې دي دا بیان دی سورت حدید مدنی دی پس رضوان راغلی او دا د قران قانون دی چې کله مسله واضحه کا او دلایل پیش کا او بیا جوابونه د شبهات او ذکر کی تخویفات عمر کی بشارات عمر کی زواجر عمر کی او هر قسم دلایل او ذکر کی او بیا یو سړی نه مني او تام نه پریږدي دې ته چې بیان کا نو پښتانه وایي دا خپل په سب باندې سمي الله پاک کویا دی په دې خلکو دا داغه مخلوق دی پیجنی که بغیر د جهاد نه کار کې دی الله بدا جهاد نه خرج کوي بغیر د جهاد نه کار نه کوي الله مخلوق دی او الله پیدا کړی دی او ته کوئی معلوم دی او بس دا خبره یاد ساته او دا په هر مذهب کې او په هر دین کې دا شیشته بلکې په نورو مذهبونو کې تعالی بناوتی دروغجن مزاحده مزاحب جهاد دی صرف مرګ دی هغه کار د دو پیاسوم نه او دا د مرګ دی او پوله باندې مرګ دی پوله باندې د مرګ څه سوال دی سباله تانم پاتې کیږي او دنم پاتې کیږي او بیا دې پلاټ پوله ده غټ شیخ دین دی توحید او سنت دی جزا د سر روان دی کبدې مر شو باقي نشته کبدې دې زو مر کام خطا دی دا معنا فصد بسم ربک سر د صورت کې توحید ذکر کو بیا انفاق وجوهات خمسو باندې بیانای او اشاره دې ته ده چې انفاق له هغه مسله دې مسالې لري سبح لله ما فی السماوات صفات ذکر کوي د رب العزت ازلی صفات دي دي او اس وخت د ذنه نه جدا کی د دې صفات تعلق یو مخلوق سره دی دلته حادث معلومی یو نسبت رب سره دی هغه قدیم دی او ازلی دی اس ځاله خالقیت ځاله نه اس کلم نه جدا کیږي دا تا سره چې کوم خالقیت ونخت دا ستا مخلوقیت دا حادث دی دا الله کوم صفات چې وا قدیم دی هغه ازلی دی او تعویل د حاجت پکې نشته دی صالح صالحین وایي تشبیه د مخلوق سره نه د پکار نه څه کوي او معتلم د دې صفاتونو نه دی چې بیا به تعادل د قدماو راشي او محل د حوادث شي دروغ دي ټول دا هر یو معطلی زاد مشبهه او نه دی الله اول مشابه به د مخلوق سره به انکار وکړي به تعویل کوي پاوې کې لاس تبارک الذی بیده الملک الله ته وګوره غوي دا باندې د سې دې مشبهه او نه کافر به دا سره نو بیا وای مراد د دین ایت د قدرت دی قدرت دی واخلي دا تعویل قدرت دی بل صفت دی ها نو تما ته شي د یو صفت نه دی متعادل وکړ دی یاد نه بل دا دی چې تخپويږي کرب خپوي پر پیغمبر علیه السلام خپوي هغه ځان څه پیژاند او کته خپې ځاني چې استوانه استولا ده استولا ولی نو وای الرحمن علی العرش استولا چې دا تور پسې شروع شي چې استوا په معنا د استولا ده ولی څه چل څه چل شي اخر ما خو کوی کړل په استوا د الله سره نه جوړیږي د بنده صفات دی ته وای نه دا کوته قلوب د عباد بیان را اسبای الرحمن ته دا ته وتی دي کافر کته نشته دی هم کافر ګوتې شته کما یلی کو بشانی کیفیت مجهول دی او سوال ته بدعت دی او ایمان ته فرض دی دا د سلف او صالحین ایمان دی او په دې نه چا پر او دې پر شي دې ګړبړ پکې شته دی فاته شدا تعویل چې قران او سنت کړي سیاق او سبا هغه د سلف صالحین په نس تعویل تفسیر ته وایي کبه ته تعویل او خاور ته تفسیر وایي یو د متأخرین تعویل دی هغه تحریف ته مرجی کیږي دا بی دینی ده په قران او سنت کې دا شی نو یا عربي جبه کې نو دا تحریف ته سره په کافر کیږي او په قران او سنت کې وو یا په لسان عربي کې وو خسړیا نه دی او کافرم نه دی کفر له نو ورځي کې سړی دی ځکه سلف جزا چې خرچته شي تعویل په باندې صفات کې سړی دی یا د بل صفت تعبیر په بل صفت کړي لکه امام بخاری د بر نه لسی په خسته البر التی هغه صرف شرح د بر کړي دا بیل بیل معنا لري چې ګڼ معنا او خصيفات دې سره ورې ده ټول خصيفات دې ورو دا معلومه ده نو څنګه ټول او کغواړي چې صحیح سالم پاتې شم مذهب د سلف او اسماء او صفات کې مختار کا نو بچ و پاتې شي یو مفوضه دي مفوضه چاته وي چې د دې اسماء او صفات معنا بل چا تسبیح الله تسبیح دا سلف نه دي اچ داوا کړی دا معنی متبادر ده معنی پډاګه ده معنی معلومه ده معنی حقيقي ده او کیفیت مفوض الله دا معنی موږ د دې مفوضونو نه یو چې نو دا مایت په معنا د قدرت او ور او په معنا د علم سره دی دا تعویل تفسیر د میت میت دو قسمه دی یو میت ذاتی دی یو میت قدرتی او علمی دی دام حقیقت دی دا دا چرته ونه وای چې دا الله په بارا کې دا باندې لا مجاز دی مجاز نه دی او وما کوم ستا چې بدونه دي ټول حقیقي او دا الله چې بدونه هغه د مجازي وي مړه خو اول دې مليان له پکارو چې الله او په جنت له بس چې روجي دې سختي روجي وو ما کومه نه ما کوم والله ما دا قران سنت دې تفسیر وکړه لوړی کې له ځکه دا مشکلې ګرځي وهن فی قمار خرج کړي دا هغه مال نه چې تاسو ګزوري الله جانشین په دې مال کو ناس بکا مال زما د تمه بکنولې زما مال مال راځه کنه فالذین امنوا منکم ان تقولوا اجر کبیر مال زما د وجر استاد ولا یتقدم نه کوي وما لكم لا تؤمنون بالله ورسول يدوكم لتؤمنوا بربكم ذاقل ربهم ملائكة وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه امدی اجی چې ته خراب نه اصلاح او مشتری چې کوم دی عالم دی پتام کویږي ستاسو اخلاص او ایمان دا سره بیا هم کویږي دا ول باندې قیامت کې راځي نو لو هو الذي ينزل على عبد آيات بينات سرګند یخرجکم من الظلمات الى النور بل نسم آیات وما لكم الله تنفقوا في سبيل الله سری تاسو لا چې مال نه خرڅې دا الله په دین ولله میراث السماوات والارض سبال درنه پاتې کیږي نه نراک کړو سویا لا یستوی منکم ترغیب مرګی تانه پاتې دې نه پاتې دې د څو تکړه سړی په قرض را په منزل لري یو قرض الله قرض حسن یو له سما څو بیا هغه چې ورکړو چې الله ته ورکړه خستا ورکړه خستا په اخلاص سره حلال مال طیب موازی شریعو کی ولګي الله دې ورکړي سبا له دنه پاتې کیږي نه نه راځه نه نه پاتې کیږي په قرض خو راته کار په قرض کې دا دومره وګړي خبرې ورته وکړي ډېر وګړي خبرې په دې راځه کې ورته وکړي اوس ورته وایي چې په قرض نه راکړي نو ستا مطلب څه دی زه د تحقیقات د مال د روخه امام او فرد کامل ته بیانې منکر زکات علم انما الحیات الدنیا لعب ولا هو ژوند دنیا افشمار دی او غفلت درډه دی د دین د ورځې ګټلې دی او د شپې خو دې توي لاټن راوړ او شمار یو دو درې او څلور لس سل والا خو دې تیر وته هغه غد کو کزه شاعران ناس د زنګرونو په سر باندې ناسه چې دا وو سوتي جوړي ضمانت کې او پیغام د جوشي او کنه هر څه خپل مطلب کې دی دا چې نه د خدای لپاره او ناس ده نو ده مړ به اوس مار کنه به یو دوا درې او څلور الله بیا چې روي به اوس مار اله مولا صاحب ځان په الله اکبر الله ټول شپه آس شمار دی ولهون او غفلت دی د زړه د دین نه آس غفلت دی لکه ډول سرنا دې کې سړی له سوچه راتلو ورځي مولا ځانو کې حي على الصلاه حي الفلاح ماجیګر او دارنګه د سینما والا وی هندي فلم دی ارزان شو پنځوس روپۍ ده ته هندي فلم لګار شي مونږ پریږدي مازیګر وخت ما بس ما خام ما بس ما سوتن چا راپاتې چټ ملي و بیا څنګه انار له ورځ خیا فقار کا کوي او هغه څلور رکعات د مازیګر چې څلور ملټه به نه لګي وای مولا اقتصاد ته تباہ کړ اقتصاد خو تاسو ته ورسته د اقتصاد اعظم بیا په ما کوي ولا هو مطلب دی لکه ډول سرنا وزینه ډول سنگار دی مخکې معصوم الله ګونډنده بولای کولا ولا هو دا ځوان دی ایله دمانو تناس دی وزینه څنګه ذیله خزا شوس نه کایرا د پکار د پیران پکار دی دا ولا سړی کای نه الله پاک سړی فاغله چې الله من وزینه او باز خدا چې دا واړه چې کوم دا شینولی کوي او لوړې کیږي چې راخلاص کړي چې کوم یو مخکې لاړ شي نو دا بل وګټي دا یو قسم جواری کې دا ماشومان د دې وخت نه بیا مخکې په جوارې باندې زمون زمانہ کې به پیاز کول گاډې به کوي دا ځکه د لور ځای به راځي چې چا پیاز بلري ته وایي کابل به وګاټي نو خو چې کله تاسو ذکر کړی دا ماشوم چې روان شي نو دې دغه ته لارم پاتې او سرم ته ګل شابه بچیا شابه بچیا هله شابه بچیا د سرازه بچیا تکړه شه بچیا نو ستاسو خیر دی چې د دې په دې بچی او دې سر قبول دا شي نو له بل مخې لاړ شي چې بیا پورې نه لایقون حدیث مال اسلام دنیا به چې سار نه ماتنه پورا چا به چې بچیا و دې ګټه پلار دی ولا کو ګټه پلار چې الله یې ځان تو کې دې تخکاری ولا خو غفلت درډه کړې ما نه څه نه وایم چې خراب شې دې ولکن دشم به مو کوی چې پړمه به وتفاخر بینکم تسلوی د خپل من کی کان ما تر ډیر دی ما سره نه چاوه نه چې دا خلق سره گاډي دی او مخکې دی روان دی او زخ دی دی او پسې روان دی ما زمون په زمانہ کې سړیا بچ بهر ته روانو خصوصا په دی وړي کې نو تور تور ګنګوټان به پسې روان هغه وجه دا و چې دغه پسکیا چولې او هغوی وزیل ورته چې دا به کوم دی کې کینی چې اوس ګونداري جوړ کړو نو دا مخ کې چې کوم دی پس ویا چې دا روس په ګوندانو سي چې په بکره خو ستوره وکړه ټوټه وکړه وګي تګي نار نه وناس دا په کار کار کړ کوم مدرسې جوړ کړ کوم درس کوم طالب و یو طالب کومه دو طالب کومه ضرور کومه باندې زه وخت اچیر کوم طالب دا وخت ډیر دی احساس سره نو څنګه بیا تمام راغلو وتفاخر بینکم دا چې خپلې پاټه کیسکی دي تا سره تشوی شروع کړي ستوره نه کړي وتکاثر فی الاموال والاولاد ډیرواله دي په مالونو او بچو کې تانه ما سره ډیر ستا مال او اولاد ته د الله پر رضا باندې لګيږي او ډېره خلا او کنه نه لګيږي به هیڅ هم نه لري په دې خار کې چې سړی مسافر راځي او یو دکاندار سره په خبر اوران کې جنگ کوي نو بل دکاندار هغه تناش چې هغه ګوري او ترامنډه کا بتی دې کې وایي کنزل کا هغه کنزل مال نه راځي نشم بیا بد کنزل کا بل د بل ځان را منډه کا داسې به وې چې پام دې چې را سم لې او سم جوړ کیږي خلق تا پولیس ته دا کارا کا چې دا را اتلې دې زما دکان نه ما پسې او ځکه نواله او حال دا دی دا د نور والے دی نه مسلمان والے دی الکه تحقیق یو کوي چې دا غلطه دی که دا غلطه دی نو صحیح حالا وایي دا به د سوی په جنگي نو بی اختیار و امساو کوتا کو سره او پردیاز کوي ولی ظالم کې دې دا ساسو بی اختیار کوي دا بیمانه دا وره یا تحقیق وکا وتکاثر فی الاموال والاولاد مال د ستاره الله په دې کې ولو وکړ والاولاد ها بیا باقی چیزې خپل قانونو کې وکړي کی کما ساری غیس نا جبر کفار نباتو شان د باران چې تعجب کیا چې زمیدار ولا شینتیا دی بیا وشي فتراه مسور ثم يكون حطاما زره زره ټوټي شي چې بخل کړي او په آخرت عذاب شدید او چې خرچ کړي او مغفرت من الله او رضوان ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور د دوکي صاحب دنیا خو هغه دنیا د آخرت ته وګټي سابق الى مغفرت من ربكم انځم وجه شلم آیات کې د غالبا یا دویشتم دی مو دا ما ځکه تعالی نه در کوم مدافع د پاره می تیار کړي مدافع په کوم ما صاب من مصیبت انتظار دی ولا ته انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرا نه رسیز مصیبت پزمکه کې او نه ستاسو په ځانونو کې مرګ او مرض او هر شي چې راځي یا ستا په کلی باندې الا فی کتاب من قبل ان نبرا موږ ځاله په علم کې یو کو پاس دې نه چې موږ هغه له پیدا کړو ستا مال دی پانی شي کولای دې ان نزال قال الله یسیر دا دې لپاره چې بچی له دعا ده کوو ورافانیه د نبتلو آیات کې مې معمولی زمانه په اعتبار رافانیه دوی جوړ کړو ما کا سبنا علی ما نوم پر کړه په دوی باندې لکن ابتغاء رضوان الله ما به مقرر کړو لټول د رضا د الله چې جهاد او انفاق ما به دا څه مقرر او دې تابع شو د ربانیت الا لا ربانیت فی الاسلام ګوټ کې کېناستل هغه سره چې بډای کمزوري ناجوړي دا وکړي یو معنا ده بل معنا ورا باندې تنیب ته دا وزیر باندې جوړ کړو ما کتبنا علیهم مانو مقرر کړی دا په دوی باندې خو چې دا دوی کاوه دا خپل رهبانیت یې شروع کړی و ها که دا رهبانیت ما ورته ویلي نو الا ابتغاء رضوان الله د پاره د لټولو د رضا د الله که رهبانیت ګوټ کې کېنه جومات کې خو دی کېنه استا او کما راوها حق رعایتها مټونه چاټې ډکې کړې او سروس پینو خلک لوټ کړل چان یالی کتاب مراد دی ویجر لکم نورا تمشون بیهی لئلا کدا لا زائد دے لئن یعلم آل الكتاب انفاق ورگوی جہاد وگوی چی کوئی شاری کتاب الله يقدرون على شيء من فضل الله چې د دې قدرت نه رسی یو شی د فضل د الله د دې څخه الله چې دا د الله ولا شي یار څو